او بیا وایا اذالی الاستقامت خیر من الف کرامت پنه غدل په دې معنی د زرو کرامت نه غوړه کار دی الاستقامت خیر من الف کرامت دا غي مطابق کار کوي نو یوه دې په دغه نه کی دا کسان مرګ د جنت دی په دې کې همیشه او جزاء جود جزاء یو زو جزاء بما کنه او انسان حکم کړی د انسان ته یو علی په بار د مرتضی احسان خصولو کو هر انسان ته او دا ولی حملته بار کړی دی انسان امه مور دته کرهن حال کونها کارهتن یا ذات کرهن خاون د مشقت او تکلیف وا او وذاته ولکه دلر امور د کرهن ذات کرهن په داس حال کې چې خاون د تکلیف وا د حمل په زمانه کې په یو کې د تکلیف او د وجه په اخر پیدائش په اخر ته تکلیف وو وحمله حمل دغه ماشوم وفصاله د انسان د مور په سلاتون شهرن دیر شمیاشتې دي دیر شمیاشتې پیژنې سلی دي شمیاشتې دوه کال شو شپږ میاشتې ته نور شو دم کال شو موږ چې کوم خبره مخکې په ابرز کړې و تاسو یاد دي ما دا مجموعه حمل لپاره ځان لا 30 شهر شو او فصال لپاره ځان لا 30 شهر شو نو حمل 30 شهر او فصال 30 شهر دنیم کال شو بیا په حمل کې ابو حنیفه د حلقاشی او خبر پیش کړي چې حمل د دوه کال زیاتی کی نه نو چې نه زیاتی کی نو حمل دوه کال شو اشتم مشتکات شوی اما یو تا خو ته دیش ماشي ویلی مې دا مجازن دام دیش ماشي شوی کم د دیش مې ته هم دیش مې شوی حقیقتا نه مجازن او عرب دسه کوي چې کسر ساقطي او کسر پورا کوي نو کله کسر ساقط کی او ختم کی او کله کسر پورا کړی نو دعاو کال ته څه ویلې دنیم کال او د کسر سره هم دنیم کال کړو خلاص دا مشهور خبر د ابو حنیفه سره او عام خلق سوی دا مجموعه د حمل او د کسر سری دیش مشهور دونیم کال بیا اعتراض کوه د مور په خیر کو تاسو کال وایي درې کال وایي څلور کال وایي دا وینه خدا جوړي بیا وایي اقل موده د حمل په شپږ میاشتې شو او زیات نه زیات په کې شو هغه اندازه نه معلومه یا دو کال یا درې کال یا څلور کال او په سال کې نغسدی دو کال شو د ولادت نه پسو د رضا تمنون شلا دو کال دا مجموعه او په دې وخت کې تفسیر ابن کثیر د حضرت عثمان او د حضرت علی یو خبر کړي او خځه بچی راوړو او شپږ میاشتې شوې نو الزام پر هغه په فکر کې دا او قاعده د حضرت عثمان داخل شي ځګم ولا ورکو حضرت علی دې راځکه قران نور حمله کې سالو پښتون نشته کې بچي پیدا کېدای شي نو شپږ نشته ولادت شو کنه دا خبره کې یاد و وصل به علي كرم الله وجوه ابن عباس وجماعة على نقل مز الحمل ستة أشهر لأنه إذا حتى ثلاثين انفصال حول علي حول الانفصال وما ذلك النزاع فقال شو دغه او د جایز خبرې کوي نو څه دلته ځا کړه پوره کړی کنه او دا نه خلک دي د دوکان نه پس کوم شوم سینه چا ورکړه کما شوم دا احکام درجات نه ثابت دي بناء على قول صاحبين والجمهور اما کې ځل موږ هر دا څه وایي بوډا ته لکینه وتا جو شو عام صحابه تابعین نه د دوه بنو کان نه اخوا بیا حکم درجات نه تاګي چې مخکې تمایلو کې سره د خپل خزه په سینه باندې خپل ولګي او ته راکاږي ابو موسی اشعری په مخکې دا خبر اوسه سره راغی سیب ما خپل بی بی په خېټه باندې خپل کې خوذلا او سینه ته مثل الله بزما حرام وسلم الحمد لله وزات السيد انما المزاعه انه لم المزاعه ده سيد نو لا تسلوني ما دام هذا دا عالم پتا سو کی موجود من ته پوښتنه وکړي دو کن نه حرمت نه ثابتي دا فهمي خبره البته زما یو اعتراض دی او زما جواب دی اعتراض هم زما دی جواب نه مالي اعتراض دا دی چې رسول شهرن کې یو ترجمه سوسلا دنیم کالا او بیا ترجمه سوسلا دو کالا په حمل کې دو کال شو او پر ذات شو بنو کال نو یو لفظ نه معنی حقيقي مراد شو او معنی مجازي شو او تاسو حنا کوی یو لفظ نه دوار ترجمه یو کلی مراد کړي که شوافي وی وای شي او یو لفظ نه ترجمه کوي تاسو نه وای زما جواب دار وفيه ما فيه اغه دا چې د حمل د پاره مستلاتون شهر یو لفظ دی اغه محمود هغه کړي او د بل هغه مذکور دی د یو لپاره مذکور شو او د بل لپاره محذوف شو په دې حالت ترجمه وشي اگر چې په دې کې خبر شته حتی چې ورسیږي ایا بلغه چې ورسیږي اشده په خپل د عمر کا ان ژوند دې پادشي په عمر شي ځوان شي وبلغه مثلا او صلیق تم ورسیږي اشد بغانکم الصلیق بغلا بغانکم بعضی دا دغه تفسیر دی اشد په معنا د بلغه په انسان او په دې کې بیا بحث دی چې څلور کاله مخکې پیغمبر جوړ دي شو کنه بعض علماء نه شو دي بعض کې شي قال وای دی رب زما رب اوزعنی رجنی وفقنی ما توفیق راکا ما ملین کا زما هر څه بنک سوا د شکر نه الهام کما تا انا شکر نعمت کا استحسان شکر زیاده کوم نعمت تا التي انعمت عليه استغفر من کړه وعلى ولي ما امور پلان باندې او ما ته ویل سلطا تا او زه مسلمان خلق ویل له ابوبکر صدیق مبارک نازل له ابوبکر صدیق په خپل مسلمان دی پلار مسلمان دی دوشو زوی عبد الرحمن مسلمان دی او د زوی زوی ابو عتیق مسلمان دی او صحابه دی مسلمان لته کې صحابه دی ابو بکر مسلمان او صحابي پلار ابو قحافه عثمان د پیغمبر خدا د وفات نه قبل فاطمه کې مسلمان شو عثمان اغم صحابي زوی هغه عبد الرحمن اغم صحابي دا عبد الرحمن زوی ابو عتیق اغم مسلمان او دا د یو کم خلکو لپاره چې په سلور طرفه یو دوا درې سلور دا ټول صحابه شي وې دا پاره کې دې په ګدان نشو بل څه په کوم نشو خو اکثر شان جوړې پاره کې زیو ته مال مخ دراغه ما بده مخ واړو چې پلان مخ دراغه اوس مسلمان شي دا اولئک الذين تقبل عنهم دا کسان چې موږ نه قبول کو احسن ما عملوا خارج دي عمل کړی دي طاعت مباحات ورکا وانت جاؤں سیئات پریدو منگا بدل دا دی او کائنی کو خابلین دی دوئی پا مرگر دو جنت کی وعدہ صدقی وعدہ درشیاو دا جس رو وعدہ شوی دا اته ایرانی تاسو متر وعده کوي ان خرج دو روسن د قبرنا ترشید قومه مخت زمانه او دا مور ذات استغیثین لا قیات ولا قتل قیاس بالله دا الله نه تبارک کو ستا مبارکي ویلک حالات شي امن ایمان را وعد الله ثابت دی وی نه خبره مگر کسې د مخکنو دلته نقل کوي ابن کثیر ګوري ضرور فرمانی ګوري ابن ابي حاتم بن مردويه عن عبد الله زه په جمعه کې مروان تقریر کوي په تقریر اوس خلق تخایي چې حضرت معاویه دا خبره کوي چې یزید مشرک کوي ان الله قد ارى للمؤمنين كلمات يذكي يزيد رأي الحسن الله د معاویه سے پسینه کې خستره پیدا کړ خپل دې لپاره یې تخلیقو اته خلیفہ دې نو ثبت خو نه سره ولایت جوړي نامزد کړي څوک سبب خونه او بکر نامزد کړل څوک عمر عمر راځي نه کړي څوک کسان کې دی وکړ نو هغه کړی دا نو زه هم عبد الرحمن اهرقلیه د هرقل اتباعا ابو بکر په خپل وچو کې نه خوري ها عمر کړی عمر بل کړی انا په اهل بیت کې او معاویه په خپل بچو کې رحمتا و کرامتا لري مروان ته وی ته هغه څوک نه چې مور پته وی اوف لكم على حتا مور پته وی عبد الرحمن صدا علی العين جوړه چې پیغمبر خدا ورته لعنت ویل دي او شي پیغمبر خدا نو حدیث نقل لې چې بن امیه کې دا خبره عاص بن وائل ته ویل سمو قاشي مروان ته خبره عبد الرحمن ته دا ودا زما دي په الله قسمي دا په پلان کې پلان کې نازل دي دا عبد الرحمن ته ولې خلک متنفر شي دی الله تکو لا شکر اوس په دې وخت کې زم کنه زما ځان راځي او د نور سره ځان راځي اوس روح المانی سره ما قال الا حقا دا خبر دي کې عبد الرحمن کم یکی یزید اللذی تجل وراتون لعنت و عزت ازان دون گرم ذل لعنت و عزت لنورکم ویل خلافت خلافت پکم یکی او دار چې کوم وخت کې دا بحث کوي ان اتیتم ان تولیتم که تاسو حاکمان شوئ نه بیا به داسې کوئ او که بحث پکې درا بشي دلته روان دي خدای د دوه درې مليان خلاف ته سخت سورې محمد کې د به بحث کوي ابن العربین مشهور عالم دي چې څنګه بیانو دا غم به خلاف دي او دغه شان ته د نور چې هم خلاف کوي او د مروان سخت مخالفت کوي او د یوی سخت مخالفت کوي د سات سے غیر عمر دا غسه خلاف کوي دا د زیاد نبی خلاف کوي دا ټول راخلاص شو او دا ټول راخلاص شو د جیرون په غار باندې کار به چا کړ ما ورته واس کې او کنه کې ما د رسول نه خپل قرضې ادا خلاص کړې والله اعلم بیا اوس راځي راځي او ابو بکر النبي مالکی دې ځاخه من الله على الله ما يستحق اذن طيب په دې پوښتې دا د بحث کړی دی خو خا په خاوم ګلو باندې وحی کول من سبب هم لک شنه ماته سوګو خو یزي په بار کې کلانه پونه کې کنه نه هم مولانا بن اولید ابن کثیر نه حواله چې ورکړي د البدايه والنهایونه او په دې اتفاق دی چې دې سره فاسق کافر دی او کنه اختلاف طالعا اختلاف ته سو اعلان شته سو دشتي دي نو خسر يا اخوات نشي ولا ښا خدا غوړه سو اعلان شته سو دشتي دي البته کفاس نشي ولا چې پلان کې لاندې سو وایا شاهد د امام حتی امام حسین او اهل بیت بیزتی کړه په غلعنات هر څوک چې دا څه ویل شي دا هم یو خبر ده البته ابن ربیع خبره کړې ده العواصم دا کتاب به ما درشته هغه وايي دغه د لیکو په تور مرده څنګه د لیکو په تور پیغمبر خدا فرمایي چې زما امت متفق وي په یو سړي ایو سره حقوق اختلاف پیدا کوي په غلانه هغه قتل کړي هغه مغلط شو هغه قتل کړي دا خو پیغمبر وي دا خو د کترو لیکن او بل دلیل هم وایي خبرکم په وخت کې راځه خامخا نبی سم فرمایي چې کوم خلک د قسطنطنیه جهاد وکړي هغه مغفور لهم ا د قسطنطنیه جهاد چا کړی دی قسطنطنیه کې نه استنبول ته کوم سبا ولا قسطنطنیه ده دا د عیسایانو کله د خلافو نو د دې د جهاد شي د عثمان په زمانه کې شي معاویه سره مشر د معاویه په زمانه کې شي او یزید په مشر اخو مقبول لهم شاو الله سيفو کله چې تاسو بخاری ګوري او تاسو ته کوي د بخاری یو کما یو د شمه صفحه دا تر یو څه شاسه د رسال راغه یا د بخاری د حدیث راځي په ایمان حاشیه کو د مشران او الدین د ابن منیر و غیره کلام دی ناغوی دغه مخشش معنا خدا لا چې زاره ګناهونه معفو دا نه ته آینده دا خو د حضرت معاذ روایت شو او دویم طلب معاذ چې په دې صلاحیت وي او بیا یو حدیث ته سته لعنتهم لعنهم الله شپږ کسان دي ما غو لعن کړی دي او الله مل کړی ول محلل من اتقي ما حرم الله یو سره زما درته نه هغه شي حلال چې الله بن کړی دا خو د ملعونان د قبیله دي دا شاول الله بیان دي نو مولانا مولوی په اعتراض کوي شاول الله سبحانه وتعالى او اسی خبره کوم چې دا شته یزید ته چې خلیفہ بر حق ونه وای او رست براشي چې دا ډیر غلطی شوی دا روح المانی والا وای چې دا چا مشر کړی دی ډیر خیر نه دی کړی ډیر بد شوی دته ګوره مشرې ته ګوره دې د کوم نه مشر شو دې سوی دا روح المانی بار تقدیر په دې مسله کې پوخا پوخا ډېر بحثونه وکړل طالبان په کول او داسې خبرې او دا د تبویل په سبق کې بار بار چې یزید صفاتونه به ځکه ما مخکې نه کوي اګه کوي ځان له کوي او تک د نمرود صفات کوي نمرود هم کوي د فراون کوي کوي د یزید صفات دې لکه څنګه چې نمرود صفات کوي او د فراون صفات کوي نو کله فراون قابل صفات وي یزید قابل صفات کوي څه کوي هڅه اوس هم دي کړی البته یو سړي کتاب کړو په سواد کې یو سړی محمود احمد عباسی و د کراچۍ سواد کې پروفیسور یو کتاب کړو خلافت یو معاویه کتاب اوس باندې پاره باندې بیا شیعان مستګر کو سنیان مستګر کو مولانا مودودی کی کتاب لیکو مولانا شبیر محمد شفیع لیکو دا غفرت کی کتاب باندې اوس نشته او دراج ویل شي او چتېدو ته مرتبو ته او د کافر د پاره د ناکار د پاره مرتبه نه یا د پاره تنزلات دي نو دلته تغلیب وکا یو د پاره درجات دي د بل د پاره درکات دي چې برخه جګه ته سوې درجات چې کته دې د پاره سي درکات د دوه تعبیر پسو شو په درجات معذب شپور ويقال لهم فيقال اذهبتم طيباتكم تاسو ختم کړی خپل پاکه روزي تاسو چې کوم روزي ملاوي دي خې تاسو ختم کړی په حد دنیا په دنیا ژوند تاسو خوري دي وذكرهم تاتم يا تسبعي پیدا غسنا بس نلو دا جدا کې رسول عذاب سپکوالی فوجا کې تاسو کبر کو پزمت په حقا فوجا هغه تاسو نافرمانی کولا وې دا تی زول کوي د دنیا کې تقلل په دنیا کې تنعم مکوي او په دنیا کې زاګه جامع او زاګه خوراکونه خوي بیا په نقل کوي حضرت عمر چې زګره خاله خوراکونه پیژنم اته موسی له شری وای من براوی حتی ومسل ملمان شو کله به ډوړې وا نو سره په هر وخت کې ډوړې وا نو کله به وسره فیو د خونانو کله به غوړیو کله به سره کویو کله به وسه وخوا کله تازه او زما په خله قسم زه کراکر پیژنم اسنیمه پیژنم صلا او سنا پیژنم صلایق پیژنم دا وخ دا طلب دی دا وخ دا ډیر کدی ته کراکر وای او قبان پیژنم او صلا او لطیف وخت پیژنم او سنابو ارنګوری چې سره اوس کې پکې واچي او تاروشي پکې واچي وخه او صلایق غټي وخه دا کې پیژنم او نه خور ما ولې نه خوري زکات الله په قران کې وایي عیر قوما بامر فعلوه فقال اذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا وسم تاسو د ایمان په خود اصحاب تاسو ختم کړ طیبات خپل پر دنیا کې تاسو پاره پیدا وسله نن بجار کې شي دا هاي په بدل د ایمان کې دا نه چې سره مونږ او دا ایمان هم یو خوراک نه دا سره ایمان پریږي او دا په مقابل کې دا کوي دا باب زهد دی په دې پوه شي اهل مکه او مستغرق پر عذاب دنیا کې ایمان پر خودو دا د ایمان په مقابل کې دا وته ملاو یا چې په قران کې کفار ته اقارات یو تند عادیانو په وخت کې یو خپل قوم بل احقاف په احقاف کې احقاف د حقب جمع ده شګری رمل المستطيل وګدي وګدي شګری باقي کوواله نه کته پورتم دی راکې او دا د یمن طرف ته وقت خلق النذور حالت د شو يرون کې پیغمبران من بين دې مخکې د دینه دا وجودنا ومن خلفه ورستو تم تیر شوی او انذار کو يرول څنګه قصي يرول او يرول چې متضمن دي معنا د وینا له سره شي سره خبره کوي او د خبر نو وسو ان تفصيلات لشي الله تعبدوا الا بندگی مکو سوا د الله نه دې پتا سو د عذاب دور دی وي هغه کله فکر نکا لتعتقنا شوالم دا لهونا راتلو قوم په هر عذاب ستم سره والي ته درشني هغه علم د داکو د عذاب په انسان لا ما تخرج لا علم لي بوقت نزوله او کلام کناده انه لا يقدر عليه ولا نم تاقشته نه په جلدی راوسته شمه او ته علم او خیر تاسو ته هغه احکام چې په لګل شم لکه زه انم تاسو قوم به خبره حالتون هی ورز یا د جهت دین دا ورز دا د ورز په شکل راغی مستقبل او دین متوجه علی خیر دیتا کند دیتا خورګو دیتا علی قو دیتا دا ورز روانه وا قالی هذا علم دا ورز ممترنا په مجه بار کې دا قات راغی بل هو مستعجلتم نهود علیہ السلام نا نا دا هغه چې استعجلتم تاسو په جلدی غوښتو فيما په هغه مال کې په هغه دولت کې په هغه پراخه کې ان مکنکم ما مکنکم ان په معنا ما تاسو له مقران ته کې پیه پاک شي کې ټول شل څه ویل وکړو او ان ډیر وکړو تاسو نه کوي وجان له سم داري سامعان وا او ردل او سترګې لرم او اپیدا فوهم اقسام د نعمتونو وسلامو او لاقل شعورم فما اغنا عنهم بس لابین سمع راغی الاستار دی او پیلو دی نید او ردو نید لیدو ند عقل په حال د کوم د دې من دون الله کسری قربانا ذریعہ د زکاتو ولی حلال بس نکو بلکې پنا شو دینه خانی پوری او دا دې دروغ او ځان راکړي ويستغفنا اليك نفر من جن او وخت یاد کړه چې راوړ ما ته یو جماعت ته پیرا او د پیرانو قسم کوي تحقیق کوي د ما قبل سره مناسبت سو کوي په دې قاضیانو باندې حوار غلي وا ا پیرانو د حوانه شي دي وایي یا پیران طاقت والا دي ادیان طاقت والا دي کو د قران حقانیت اشاره کوي او قران پیران منل په وخت راوګرځم تاسو یو جماعت ته پیران یستم القران وګي خو د قران فلما حدوش حالسو قران ته تلاوت قران ته قال یو بلتوی انسیتو چک شی دا علم سره ادب فيه تقدم علمي وكيف يتعلم السن بذكيه چک شی فلما قضیا چې هر کله قران مستل ختم شو ول واپس الى قوم قبرتا منذرين يرونكي دلته نقل کوي د مختلفو کتابونو احمد عبد بن حمید بخاری مسلم ترمذی نسائی جماعت علی بن عباس روان دي پیغمبر خدا خو جماعت تمرلو کی بازار د عکاس تا عکاس کی میرے لگی التبرون تبلیغ بکم د شیاطین او د کبر د اسمانو مت حائل پیدا شو لمبې لګل شي شیاطین واپس خپل قوم ته خلق ته ویلي وي زموږ د خبر د اسمانو مت حائل پیدا شو لمبې راغلي اغه حائل بني مگر یو شی پیدا شي اوس شي په مشرق مغرب پسې ګرځي څه چل دی او هو شي چل شوی دی واپس دغه جماعت یا ودی یا نه دی په حامې طرف ته صحابه کرام ته پیغمبر سم خطاب کوي چې د هر څه سره شیطان دی هر څه سره قرین دی صحابه رسول الله ستاسو رم دی یا فاسلم فاسلم یو ذات واحد متکلم شي زکه بچم فاسلم زکه بچم ما څه شي مسلمانې ته هغه خبر څه شي زکه بچم یا فاسلم صيغه ماضي غائبه مسلمان شوی دی نو که پیدا مسلمانی کی شیطان مسلمانی په اصل مسلمان شو او چې مسلمانی کی نسری فاسلم تابع شوی دی پس تسلم په یو کې د امام شافعي استاد سفیان بن عینه وای شیطان نه مسلمانی شیطان نه مسلمانی هغه بتوي فاسلم پس تسلم یا فاسلم اوس کې پښه لیکن زما په نظر شیطان مسلمانی له تفسیر دی او مسلمانانو فامنو لکه د سفیان د عبارت ترجمه کې شیطان په وسط د شیطانیت من چې واغستل شي نو مسلمانۍ ګنې چې کافر په خپل سره مسلمان شي اګه ته چې کو په پیډ اسلام راوړي نه مسلمان شو دام پکې یارو شیطان مسلمانۍ کې دام پکې زما یو اختیار تغلی سیمبات ته او د حدیث په مختلفو طریقو راکړي او بیا راځي راځي چې پیریان پیغمبر خدا تر شپږ ځلې راغلي خاص ست مرات او دا خبره ما کبیری کوم کتلې ده دا ما په قدر کوم کتلې ده دا ما په احکام الورجان کې احکام الجان کوم کتلې ده قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل كتاب انزل من بعد موسى موسى نفس عیسی په خو دو دغه د موسی علیه السلام پیغمبري اهل کتاب دواړه مني او د عیسی علیه السلام څخه مني سونه او اکثر په تورات کې خبرې په انجیل خو شي تصدیق کوم چې راځي چې مخکري او هدایت کې حق او نه غلط اے د مقامه قبول کړئ دا ای الله دعوت ورکون چې دا الله چې قران دی یا پیغمبر دی ایمان پر راوړئ او بخیر الله تاسو من ذنوبکم بعد ګناهونه تاسو اوس دا من ذنوبکم کې یو اعتراض راځي سره چې کافر مسلمان شي نو ټول ګناهونه معاف دي ان الاسلام یجب ما کان قبله مخکې معاف کوي بل ته من بعض ګناهونه معاف کوي نو کله خپل خبر کې وي من زیاتی راتلی شي په موجب کلام کې په مثبت کې خبره بدلی شي لیکن عام خلک وایي چې راتلی نو من بسنګ جوړ شي نو جایو جواب کړی دی مختلف جوابونه دي نو یو جواب دا ده دا بعد کوئی کم بعد چې مخکې به ختم شي آینده کې بیا کې به مات اسوګو دا په زینیانو کې دی یو سره دا اسلام کې اوسېږي او کافر دی نو دیبا پدنه به بعد مات کیږي کله هر کله هغه ټول مات شي خو سلوان شي خدا چې سیمه خبر پوه او چا دا حقوق الله به معاف دي حقوق العباد معاف دي کی بحثونه دي ځامن پکې څه کوي شي نو جو اول مکم شي نو من بیان یشي ولکه من بس شي من زورکم ځامن پکې زیاتی خو جوړیږي او چې بعض نور دا اعتراض را دي اسلام فرض حتمي نو کوئی حقوق العباد به لري کې حقوق الله اساوي چې آینده چې مرونه وته کې اګوزشته معاف شي اوس د دې لپس په اړه بیا ته یو کنه بزي امام ابو حنیفه نه د امام سره د خبرې نقل دي کله وی نه پوهیږم په دې مسله نه پوهیږم توقف دی توقف او کله وی جنت پلیت دی خبر دقه سره لکه چې په قران کې دا وخت تاسو د خوشحالتیا وو پکار داوا چې وجرکم من عذاب الیم ويدخلکم جنات دیوانه ویلې او د ځان له هم سره یو کوي چې الګ جنت ته وږي د کمل ثابته په الله تعالی لازم نه دي نو عذاب پکې نشته او بچ کېدل نشته خلاص شو ایمان څخه توقف کړی دی او عمر بن عزیز د جنت په غار غار ګلو جنت بدن نه نه اکثر علما جنت ته وځي ومن لم يرد داعي الله سبحانه وتعالى کې داعي الله نه له معجز کوم ورکو چې الله په ځمکه نشي دا لپاره سوا د الله نه مدد غران او دا څنګه کوم راهي وایي ایا دې په وی چې الله په کس مونږ مکه ان یستر شی ولم یا یا یا یا یستر شی په پیداش دی باندې طاقت لرونکي په دې چې پیدا کی ژوند کوم الله په اقواس طاقت لرونکي قالوا ما چې مخامخ کاتنه ووتا او ورته وی شي نو قال لهم اليس هذا بالحق دا ثابت دی او کله جهنم ملای کنه معنی قالوا وی بلا وی دی مول ربنا زم دي خو رب قسم نو الله تعالی سکه عذاب بما كنت تقول قول داري تاسو په دنیا کې پر لپسې کوم کول پس ور صبر کوا کما صبر العظم اے پیغمبره ثابت قدم شه لکه ثابت قدم خواندان د همت خواند د عزم خواندان د همت عزم يطلق الجد والجهاد وعلى الصبر نه رسول رسولان نو منک بیان شي رسولان ټول رسولان اصحاب العزم صادق قدم تم صادق قدم شه شاوی نه اخر انعام چې څه وخت مراد دي اسو من تبعیزیه ده بعد رسول اصحاب العزم صبر کوا لکه صبر کړو خوندان د همت او د کلکوالي او صبر بعد رسولو او نن سبا سمکی وی وی آدم پیغمبر پیجنی پیغمبر خدا دی نوح دی ابراهیم دی موسی دی عیسی دی دا دی نو دلته کوم بیان یشی نو دا من بس شي ټول اهل اعظم خاونان همت دي او یا دا چې بعض دي بیا په نور بحثونه شاو نه دې زما په ایمان دلته ټول پکار دي اگر چې په آینده زمانه کې پنځه تنو لازم دي خو په دې آیات کې د ټول پیغمبرو اتباع پکار او جلبازي مکو ولا تستعجل فجلدای من مو عذاب فرد کفارو کانهم گویا کې دی یو یو نه یو ما یو چې هر شي سره عادت شي دا داسې حالت لم يبصوا الا ساعتان چې دې په دنیا کې مګر یو ساعت تورغي بلاغ هاذا دا قران چې کوم تاسو مضمون تیر شو یا دا قران یا دا صورت دا تبلیغ دی عین رقول دی نه هلاکی مگر کوم پاسه سوره محمد یا سوره قتال دا جنگ صورت دا ما قبل و ما بعد تعلق دا غی طاهر کی سوی دا کفار بحث دی کانهم یرون ما یوعدون اولتا الذین کفروا اول کی بیا کافران دی یا مناسبت تاری چې مخکې د توحید مسلې او د توحید لپاره jihad کول شو الذين كفروا هاکتان چې کافر شوی دي وصدوا خلق بندوي ځان بندوي سبیل الله ما مخ اړوي لازمي ترجمه کې مخ اړوي که متعدی کې خلق اړوي او عام دي هر څوک چې پکې دنه کې او دا صفت پکې چې کفرو وصدوا عن سبیل الله اذل ذائق الله اعمالهم عمل دي کمی نه کوي چې کړي رښتې پالي ململ وړي ور کوي قیدیان آزادي امریکا را غیبان وړي را لګي چین را لګي دا انګي برتانیا لا بل هر څوک چې کافر دی خلک دین اړي دا هی هر څه د فشل دي ښا د کافر مبارک لا عمل سره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجنه هبا منصورا د کافر عمل ټول ځای دی څه ته باشي عقیده نه بنیاد نه ابدی پټینګي دي نشي والذین آمنوا الصالحات هغه څنګه چې ایمان او خمر کړی او امن او انزل علی محمد لګي ایمان او پاتې شي محمد او دغه حق دې درب نه جمعه تراوی شو کفر عنهم تشکر الله دغه بدای پس په ایمان او صالح باندې لری او اصلح بالهم دغه بالغ بال حال هغه حالت چې داري سره پروا ساتي البال حالتي یو تر سجا هغه حالت چې داري خلق خیال ساتي بهر وی بال هغه سوچ او فکر ته وی هغه ځای چې پاک انسان سوچي وکړي زو بال زو تم ویل شي حالت تم ویل شي ذالک دا گمراه کول او دا تکفیر او اسلام دا چاره پر تکفیر دی ګناهونه ورته چې گمراه کوي دا دغه چې کافرن تابع د باطل دي او ایماندار چې تابع د حق دي دا حق ثابت طرف نه دغه چې الله بیانوي خلق ته امثال او حالات د مسلمان حالت دار او د کافر حالت د کفر او تبول باطل او تبول حق او دا حالت دا شوه اوس جهاد فاذا لقيتم الذين خرج تاسو معلومه شو د کافرانو حالتو د یو حالت داري او د بل حالت داري چې مېرش کړه مثلا په ضرب رقاب حکم داري فضربوا ضرب رقاب وهل د ستون مدعا د صورت سره جهاد او پس جهاد کې به سټ بوه سټ بوه سټ وهل نه مراد وجل دي ښا خو اکثر چې سره وجل کوي کنه ذکر د لوسو سټ وهل مراد نه مطلق وجل شو او پکا سره چې وجل سټ ولوي چې خبره خلاص شي سر ولوارو حتی اذا قنتم حتی تاسو دی ډیر زخمیان کوي اسخان ویل شي ټینګول تا یو شی دې لکه پېدی نرو دي ته ټینګه اسخان دي تول مائه او السخي چې تاسو ټینګ کوئ زخمیان کوي او د تلو وځي او یا قتل کوي نو که زخمیان کوي نو بیا موت کوي بیا وته او یا قتل شي نو چې کوم قتل دی قرار او چې کوم ژوند دی نو په شد الوساقه کلک کوي په لرا وساق ویل شي هغه شی چې پرې تړل کېدل شي نو کلک کې هغه رسول را هغه شی چې پرې تړل کېدل شي کاتران بیا کلک نو کې اسخار ما قتل وی نو مقتول خنش کېږي او ګزخمیان کوي نو بیا هم کې قتل شي او شد الوساق کلک کوي پوي ان کېږي کوي او محبوس کوي فإما من البعض داغین پس بیا احسان دے و اما فداء یا پی دیا پیسی غستل یا ملی پر خودلو نو دلتا فا اما منن فا اما تمنون من یا با احسان کرو احسان و اما تبدون فلان یا با ورکوی فدیا با اخلی فدیا احنا پوی دا خبره چې کافر وکړي دي یا پیسې اخلي دا د بدر د جنگ سره دي دا د بدر په جنگ کې مثلا او آینده خبره خو بس وجل دي سورې توبه کې وایا فقط المشرکین وجل وي ورسره پکې نشته او شوافی سلو خبر دی یا من شو یا پیدا شو یا قتل شو د صفت هو قتل پکې هم کېدا ځکه چې موږ ساقوم یا بیمایت او توهمه غیر وجل دي او مړی کول پکې هم شته اګه ځینیا پرې دې هم پرې شي دا چې پکې شته او امام ابو حنیفه پیسې او پینالي البت مسلمانان قید شوی دي نو مسلمان قیدی د دې کافر قیدی په عوض اخلي نو قول دا چې غواله پی او بل قول دا چې نه پلی نو په دې مسله کې شته دا پکې یو بحث او دا چې موږ هم د ابو حنیفه باندې دا وی دا پس کې دا د بدر د جنگ سره او رسو دا منسوخ شوی او شوابی خو چې وسم دا څلو خبري یې قتل کړه یا پیجوالا یا اسه پریدا نو دا ټول شي او محمد پکې دا بیا وي ختم پر خولې شي ماشومان پر خولې شي ماشومان ورکې شي او نور ځوان علماء وایي چې ماشومان بدور کوي او ماشومان چې دی اربنه ورکوي خځه بنه ورکوي نو دا اختلافات دي حتی چې کیږي جنگ او زارها خپل پیټي او زار د وزر نه ګنام کوي شي او وسلې هم کیږي جنگ وسلې خپل اوزار اسقالها من السلاح یا خو پر استعاره وکا دا جنگ به د سړي په شان دي مشابه کی او چې جنگ سره شو د سړي په سر باندې پیټه دی نو ولګي دا جنگ کې خو د خپل پیټه د جنگ په سر باندې پیټه پروت دی نه کو کې خو استعاره دي کې شولا یا مراد د حرب اهل الحرب دی اوزار د ویل جمع دا ګناهونه حتی چې پریدي اهل حرب کل ګناهونه کوپر پیدي یا پریوی جنگ وصلی او د جنگ د اختر جنگ بخیر پرکی پسر وصلی پرتی دی جنگ کی خود وصلی او یاوی پری خود اهل حرب و کی خود الحرب او دارا خپل گناهونا مطلب جنگ ختم شو اسلام غالب شو او ذالک الخبر هم دقه شدا یا کوي دغه سي ولو شاء ولو شاء الله ترم کدا لا نه قسم ان انسان هم بدل دغه سي لكن يبلوا لكن وینا کې تاسو په جنگ باندې ليبلوا بعضكم بعض تاسو امتحان کې بعض په بعضو د مسلمان په کافر هغه څنګه چې شي په الله کې فلا يذل اعمالهم الله نه ځای کوي اعمال دي زرد شو خي الله په کوي تا سياديهم وبرسي هدايت وکي ان ثواب اعمال وتوخي او خبتي حالت تبي او شان دي او دن نبی کی جنت تعرفها لهم واضح کړی الله دا جنت تفار تا دی سنگی واضح کړی دی دیو یهو تا الهام بی کړی او زما په نوم اندام نشي په قبر کې ورته پرشتي وینا کې ها غل کور دین ها غل کور دین الته او تقول لي او څوک د حشر په کور باندې نه نکل کړي دا ځان کې کور دي او څوک د عرفه خوشبو کړي الله دا کونه هم د فرد دي یا ایو الذین آمنو مخکې خوی جهاد کوي نو دا بکو تدار پر رقاب اوس ته بل ان رسول الله کتب الله مدد کوي دا الله د دین ينصركم الله بتاسو مدد کوي او ثبت اقدامكم د جنگ مقامات د ستاسو قدمونه الله مضبوط کی په اسلام باندې ولذین کفروا اگر څنګه کافر پتا اصل لهم پتا ایسا اصل لهم بس هلاکت ته لپاره دي تاسو لشي سقط على وجهي تعسا له او نعشا له یو سره چې وچت شي نه توي انتعاش او توي او چې کته شي نه غره په تعالی د پر هلاکت دي او دا د عربی سعادات دي په دې پوښي وکړو په دعا العصر تعسا له یو سره چې هلاک شي په خیرو کار سوي تعسا له هلاکت ته پر دي او چې دعا وکړي لعله لعله انتعاش له وچت شي وچت شي لا واضل عملهم الله ذکر اعمال دي دا په دې وجه چې چا اعمال هلاکی ولې د انه کړو دي بدګني ما قران انزل الله تعالی علیه په احمد اعمالهم الله دې اعمال ضایع کړو یعنی ورزه په مکه چې وګوري څنګه انجام دا کسانو چې مکه یې شوی دمر الله علیهم علی کثر وصلی الله په ایمان وای کافین په دې کافرانو امثال په شان د هغه عقوبه امثالها امثال عاقبتهم دا امثال دا کفار دی پشان دا کفار دی پشان دا عاقبت دا کفار دی هیڅ انجام ولې هم انجام ذایقه دا خبره الله مولا د ایماندار مددگار دی او د کافر مولا نه لای مددگار نه بشک الله د نکي ایماندار او مثال هغه جنتون ته جنګ راځي ولې او دې هغه چې کافر تمتعون فائدہ ولو کې شي تمتعون فائدہ غلي خوراک وکړو باندې خوراک کله کسان چې انعام خوري بس خوراک مقصد دی جن مقصد وس او دا غیر وس نور عبارت نه کنا وکای من قرتین دیر کلی اهل کلی یا شدو چا سخت د کریستانا التي ها کلی اخر کشتی استلی مکه والا استلی مراد کلینا اهل د کلی دی کلی استلی اسناد مجازی وتلی خو پیغمبر خدا په خپل دی کاسب دی حکم پکې د الله دی نو دیر کلی استلی نه اهل کلی استلی او تنگاوی ذریعہ شوا د تنگول نه پیغمبر خدا تعالی یاد ورکو سو شو هغه سره سبب د استو غشي نو هغه پکې اجتهادي مجال شي فلا ناصر د دې لپاره مددگار څوک نشته بس دې نه هغه څوک په کار دلیل تر پرمنا کمن فی له سو مې پشان دا چې جګړه پر حق شي کار عمل ډول برابر دي نه برابر وتبو هو تابع الخواهشات شان د هغه جاتي والش متقین سره من گوتن که لذت نه لذت لذت بیان من گوتن لذت وای کنه قرآن ته لذت وای لفظ صحیح کوو لذت الشاربین چې خوان کوي ستنګول را بدوی په نشته وی نشي په نشته وی دنیا په شان وانهان ولی من اثر د غبین نا مصفن پاک کړی شوی دی شمع ممع پکې نه د غبین د ماشو فضلې پکې نه زیاتی واړه واړه بشي یا څلور ګوګو ته پکې نه قال وی لذي طعما وی هغه کسان ته چې الله علم ورکړي صحابه کرام دي ماذا قال انفا اوس پیغمبر سیل ماذا قال سیل عارفا اوسو سوکوی حال کې ترجمه ده یا د حال نمخ کې سوکوی ترجمه لګ مخ کې سوکوی عارفا اوس مخ شي او بعد وی چې نن لګ مخ کې د نن نه اوس سات مخ کې دا اوس مخ کې سي یا اوس سوی یا مخ کې سوی او عارفا مبارک وای صيغه د فاعل ده او حذف د زوائد په کوم باب کې استئناف مستانف د مستانف په ځای زوائد ته لیکنه انفا وسو یا د نن لګ مخ کې انفا دا کسان خان دي کولی دا کسان مو الله په دې باندې او تابع ته خواهش دي هغه کسان چې هدایت موندل زیاتې الله تعالی یې هدایت او آتا هم ک الله په دې تقوا هم پرهیزګاری دي نیکی دي انتظار نه کوي مګر د قیامت انت ته هم بغتت راشي نه ناګهانه بغتتن دا مستر دی او حال کونها بغتتن چې ناګهانه راشي فقد جاء اشراط علامات خو راغلي د قیامت علامې راغلي او دلته وی علامې د قیامت د قسم دي یو علامات مزیقه وي یو غیر مزیقه وړي وړي غټي غټي نو وړي وړي خوشته راغلي او غټي غټي هغه بلازي وړي لکه بي پیدا را خلق رااله ابل نه باندې کړی خلاف څه جاسو د رب المال قدر د مالدار قدر د عزت مند سپکواله د ایمان د ذل جماعتونو جوړول فخری کول جماعت نه جوړول ځوانجان سره خصلوک نه کول اشتی کټ کول علم کمیدل نا اهل مشران کول مشران د خلکو د سیلان مشران کدا ټول پکې د علامات او علامات او غټ عالمي هغه نور برازي یو طرف مشرق پر مغرب او عیسی برازي مهدي برازي ور برازي بلا بلا لس علامات دان دلته صوفي او خبر دا دنیا به څومره باغوي وو زره کاله ټول دنیا ومسه وو زره کاله د پیرت کړی چې دا روایت قابل اعتماد دی او د دنیا ابتدا هم معلومه ده انتها هم معلومه ده البته دوه ورشم چې مخکنی زمانہ ډیره ډیره شوی دا او دا زمانہ لګا دا حدیث کې راځي بوئس انا والساعه کاتره د سیبوتی څه کړی سیبو تنزیه راځي نو قیامت قریب ده ومن اعظم ما رأيت بعض المسلمانين قیامت قائم کی 1400 وکال نه پس او شاء پکې نو سوي دي ټول غلطي خبر دي اسی خبر الحق ان ولال ما بقي من الدنيا الا الله وان طال اخر قصير وما تر هذه الدنيا قليل اگر چې وبشي ولا ټول کمي فعلم پوشا انه لا اله الا الله چې حقدار دې بات نشته سوا ته توحید په مطلب پوشا وای پیغمبر تا وای هغه ته مطلب ثابت قدم شپه اخو دې هو شپه دې ثابت قدم شپه واستغفر ذنبك بخش غواړي خپل ذنب لپاره او المؤمنین ګناګار لپاره او ایمان او ذنب المؤمنین والمؤمنات لا پکې مقدر شو ول ذنب المؤمنین اوس د پیغمبر ذنب شته کنيش خلاف الاولا سي هغه پکې شو او یا اسی جزاګر ته پکې دلته نقل کړی دي او د شیخ عبد الحق نقل کړی دي غالبا اسماعیل اسماعي او خبره کړې ده چې پیغمبر خدا مرتبه ورس او په تلقي رواني نو دې چې کله نن راغې وې پرونی ورځ ما شو دا خو په ګناه کې مشغول استغفر الله استغفر الله نو سبب بیا دې وګورئ چې پرونی ورځ مې دې ثواب بل نه سي دا غره مراتب ته ګوري خپل مرتبه نو دا په خبرې دي واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دا یو په هم دعاګانې کوه دعا غواړه چې الله مسلمان مو اته په دې باندې په لا اله الا الله په کلیو باندې غټ بحث کړی دی یا په ایمان بحث دی چې ایمان نه مقلد او غیر مقلد څنګه دی دا باندې بحث نه دی دا په یو کتاب په هغه کې کتاب لیکي دا یو کتاب لیکي او الله يعلم قلبكم واقف دې متقلب ساتنه دې د تور تور ساس په دنیا کې او مسواکم دې د روح په آخرت کې وای ایماندار سوی چې کله جهاد شوق لري کله به جهاد راځي لولا نزل سورۃ ولن لګل شي سورۃ چې پاکه جهاد وکم کله چې ولن سورۃ محکمه محکم چې هغه واضح وي یا منسوخ شي نه وي او یا چې پاکه قتال نو بعد کسان چې وایي نو هغه ما کسان چې مونږه کې مرض دي کمزورتیا دین دا تا ته وګوري د مخشياره پشان د کتو دا چې هغه به هوشي راشي او د وای د مرګ نه سلمان چې بهوش نه مدونه شي په دې کې د سترګې په دې کندورو کې اوري راوړي تشخص وصارم جوونه وحلعن او دا کار نه کوي فاولا لهم پس حلاکت ته لپاره دي اولا سو کوئی دا اسمي اسم دی علم دی د ویل لپاره اولا لهم دا لپاره نوم دی حلاکت دی اسو کوئی اولا معنی لایق دی دا لپاره سو عذابو سو کوئی احسن ترجمه دا په تفسیر معنی احق واحرى العقاب لهم سزا او عذاب لپاره مناسب او ابن کثیر ګوري اولى لهم طاعت مناسب ولا طاعت او روح مریش نه اولى لهم العقاب ولا لهم سزا ولا مناسب یا هلاکت پارتي او طاعت کوم د ظلم کلام دی تابعداري او قول معروف دا ورلخه جزاء خبر لو بسا فإذا عظم امره کله چې تخشي امر لکشي خبره یعنی من لو تاسو کله کې اراده وکم دا په دې خبره کله کښوا اصل کې خاوندان د خبرو چې هغه کلک شپ خپل خبره کله صدق الله کبیر اشتنی غنی الله لرا او دا عمل کړی په جهاد باندې ولو صدق الله کبیر اشتنی غنی والله ان الله د جهاد حکم کړی او دا هغه تصدیق کړی لکان تصدیق او صدق خیر نوم ده پر بخو زیدا پرې پوښي دا چې کومه جزا وي پرې کې هغه نه اصل کې ير راغی نه وي چې کوم شي جزا واقع شي پر سم مقامات کې نو من اغاغه نه وي ير راغی نه وي او د شرط نه وي ان تولیتم که تاسو واپس وي اسلام ته خو د شرط نه دا واپس کول اسلام دا د محویت شری دا نه دا اصل کې پر سم مقامات کې هغه شرط چې دا غنه ير نه وي د جزا نه ان تولیتم که تاسو واپس شوي د اسلام نه نو دا خو اصل د اسلام واپس کړه کار شوی او دا ورسته خبر چې په ځای موږ دا نه خود واپس ده اصل کې ترجمه اله ان تولیتم وتامرتم علیهم کتاس حاکمان شو ولایت والمفعول به محذوف ان تولیتم امر الناس کتاس مشران شو د کارون خلقو او حاکمان شو په فساد وکړ پرمکه او رشتي بکټ کوي او رحم اصل کې د مور خېټه کې کوم بچدان دی هغه ته وای خدای نه پس بیا مطلق رشتو ته هم ویل شي او بیا په نور خبرې کو او په دې باندې بیا لري غزيره او خبرې شغل کوي چې په ګرو بحث کړی د کتاب چې ما اوس وخت وی دا کسان چې الله له خپل رحمت په ذکر دي په اسمو کان کړی او اما وړاندې کړی ابصار او سترګې دا پکې تواشه نو په دې باندې بیا یو پانا دو پانی دا په دې وخت کې دا زیزید او دا حالات بحث کړي افلا يدبرون القران اي سوچ قران کې نه قران حق نه کوي اما لا قلوب نقالها يا پر زما تعریف راکې سوچ نه کوي ته به شړې تعالی شوی دا بار بار په قران کې سوچ کوا دا قران په صحات او بلاغت من سوچ کوا دا قران په ملامي سوچ کوا حق نه کوي اګه چې په شي دا باري په خپل شګان باندې بس نه چې واضح شي ته هدایت شیطان سبلهم شیطان خستواله کړی دغه پر سو سید خست کړی رکوب العزائم لون گناهونه شیطان خست کړی دغه ته گناهونه غټ غټ گناهونه او دا د دې چې قال وی للذین لپارکسن کریو ما نزل الله چاته وای دا منافقان چاته وای هغه کافرانو ته کریو چې هغه کسان بدګنی ما نزل الله چې الله رې قران يهود ونصارى دا منافقان وای هغه کسان چې هغه کسان بدګړي منزل د الله نبی څو سره کې کوم په باندې وي موږ بس تاسو مونږ په باندې خبرو کې دا چې کله تاسو د مدینه دور ته وری په مدینه کې د اوس او حضرت اوس حضرت ټول مسلمانان شو صفه کې منافقان پاتې شو او صفه کې يهود مسوارا دي يهود سری بنو قريظه بنو دي دا منافقان وای شاته يهود ته لامي کګول څه کلام کوي د خبر طریقه دا ده چې سره حقیقت وي ته پکې مجازات راشي صراحت پکې ته پکې کینات راشي تر د خبر نو تر د خبرو یا وی اعراب بدل کا یا کلام مصحف کا یا تصریح پیدا بل تلاش او بیا په سوایا لحنت له بفتح الحاء لحن يلحن شي د طرز پرې خدو او چې لحن شي نو معنا قوه شو لحن يلحن شي قویدل او لحن يلحن شي نو صراحت پرې خدو او کنایات اشاره کوي نو تبه پیژنې په طرز خبرو کې او دلته په سوایا چې پیغمبر خدا ته ټول منافقان نو معلوم شي هغه څنګه چې کافر شوی خلق باندې لار د الله نه او مخالفت له رسول پس نه چې واضح طریق هدایت او نقصان شي الله تاسو اس او زرد چې خبر چې الله اعمال دي یا ایو الذین آمنو تعالی شد الله د ثابت رسول ولا تبدوا اعمالکم خپل عمل مباطل وي پس باندې پر یا باندې پس سمعت باندې په شکو باندې په منافقتونو باندې په تکبر باندې په منوازا باندې اخر معتزله خبر ده او شرطانی کی چې کومه ده ان الكبائر تحبط الطاعات زمو خدا مسلک ته چې ایمان راغی کفر ختم شو دا هو اتفاق دی بیا دا وایي چې کفر راغی ټول څه ختم شو دا وایي خو بل غایه ته چې نیکي راځي نو بدی ختمه ان الحسنات يذهبن السيئات خدا چې ان السيئات او تحبط الحسنات دانشته لیکن معتدله وایي نیکۍ په بدو منل کېږي کبایر په خلطو دلته ونه ویلې اطیعوا الله ولا تطیعوا اعمالکم زمون کتابونه وایي یو هغه یو ګناه ده بل لکه یو ته مونږ دلته مونږ یې روزن نسی روزن نسی ورمون لکه غلا او ګناه هم کوي او روزن نسی نو یو بل نه ځای کوي البته دا غي نه کوي سره تعلق لکه د مان سره په مان کې بیا کوي یا خیرات کې پاکي سکیر یا سمت کې دغه ګناه لګي دغه نیکی ختمه ځکه دا شرط دا دی دا ګناه دا نیکی به اړه نیکی چې په دې کې تکبر نه وي په دې کې ریا نه وي په دې کې سمات نه وي په دې کې شک نه وي نو دې کې هغه مسله ده اما چې وتل تختص بذلك العمل خلد ونحن من رفه يوم حدود لا محاله اتفاقا هغه غټه ګناه چې راشي او نیکی ځای کې نه کومه نیکی ده چې د دې عمل نیک سره تعلق دی تکبر من ازا شکر یا دا دې عمل سره تعلق دی دا نیکی لري کوي او پاتې شي موزم کوي او غلام کوي موږ په خپل ځای دی او غلای په خپل ځای دا روزي په خپل ځای دی او موږ پر خپل په خپل ځای دی هغه کې حبط نه راځي بشکا سان چې کافر شي دي او خلق باندې دي ځان لانا یا مرګ په هند کفر کې الله یې نه بخي هر کله چې تاسو معلوم شو چې الله مبتل اعمال د کفارو دی شرمون کې دی فلا تهین سستی باندې کوي ولا تدو الى السلم صلح ته دعوت نه ور کوي دا ماته شکلا تهین ولا تدو الى السلم او په دې کې وایي من عاشر د قیا او عالم دی هغه په معلومه شو د کفار پر مسلمان کې الا عند الضرورت او ذات معلومه شو جهاد په خودل حرام دی الا عند الكمزورين عند العجز نن سبا کوله په پیښور کې مليان را پیدا شي دي مليان پیدا نه تاسو مليان پیدا نه بس نه مليان پیدا شي دي زه ویل نه شم خو یو څو کسان مې لوستلي دي نو هغوی په کې اوس دا کوشش کوي چې د یهودو نصاراو سره ځانمي وکړو پستي وکړو او د کابل دا جهاد خونه شو او داسې بیا شته ونه کوي ښه نو دا پکې شته او کله کله صفاتونه کوي نو دا ګوره د قران الفاظ یو شان نو واده وکړي مې او اوس پکې وایي الکه وځنه بل کافر سره کوي وایا کو لیکن چې واده کوي نو ځان به کافر کوي نه ګوره دې پکې وی چې نکاح کوي کفار سره ومن یکفر بالایمان فقط هغه سره چې مسلمان یو کافر دی واده کوي تا پکې واړی مولانا موجود وايي د کافر خل تر باندې کا کوي هو سره سره خدا ته چې بچي ول په قبضه کې ورکي چې هغه ته ادب خپل آداب قاعده ته بوته نه کې آداب بوته تخې خلن سبا غوري حالات بدل دي ښا کم دوړتیا چې راشي نو سره څه غړي ولې ور بیا یو لوی عالم په زمونږ مولانا فاروق څه پیژني ډاکټر فاروق یو لوی عالم دی په مردان کې یو هغه دی دا غنور مرګ پیدا کړي دا شو وسوه فلا تهنو سستی بنکوي ولا تول السلم دعوت صلح تمو ورکوي په بخیل کې تقریر کاو او په تقریر کې اخر کې خو بیا زمان لا شو ناغوي چې دا موجوده حکومت ته د اسلام دی او زه په فورا پورته شوم ما هو اسلامي څنګه سود پکې حلال دی اسلامي دی ګډا پکې حلال دی اسلامي دی د الله احکام پکې منسوخ دي اسلامي دی څه اسلامي دی دا څو کمزوري څه دی کنه دا څه فلا فلا فلا ته سستی مکوي المجبور او سامان شي کوو چې مجبور نه سو مکوا فمنكم من يفعل فقد بعض خلق بخل کوي څوک چې بخل کوي دی بول کوي خپل ځان لپاره او الله دې پروا دي ان تاسو محتاج یې وان تولوا تاسو واپس شوي يستبدل قوما فولك يا ولي قوم غيركم تاسو غير ثم لا يكون امثالكم تاسو په شان دي باندې د ایمان واپس کیدونکي او د پرېزګار واپس مرکه په دې کې بداغي رغبت وي او ترازی یو روایتو فرمایي رسم کدا واپسو اهل پارس دي یو حدیث پیش کړ بغراء بن محمد بن زید الاخری حدیث شیء لشت مسلم دی وطن سم وان تولف قال من هؤلاء اغي غدادي على من كبي سليم سلمان ثم قال هذا وقوم الدار او ذا قوم ولو كان ايمانه منوطا بالسرعه التناول الرجال من فارس الى اخره بعد دا خو پکې شرطیه ده که تاسو واپس شوي نو الا به الله نور راولي نو واپس خلجو نو الله را نوست سورې فاتحه مخکې جان شو قتال اوس دې نه پس دې چې جنگ شي په خبره دي مناسبت ولا اخفا حسن وجهها دغه چې فتحه په معنا کامیابی مرتبه په قتال باندې او په هر یو بل په دې صورت کې پای کې د مؤمنان ذکر دي د مخلصانو او د منافقانو مشرکانو دائم تعلق دي یا آئنده بکی یو دین دا کار شوه دی دا شوا او شعر دی مس دی چې تاسو ته مسامو خامخ شي څومره ناشنا غوندي خبر ده څومره خبر ده څومره بده خبر ده هغه تاسو کول دا ډول خبر بار بار کوا نو دا پکې زده کوا یو خبر شو مصداق دې اوس نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل مرګونه جال السودی سوال السودی پنځل السودی بخاری کې سوال لسو دي یو روایت پکې پنځه لسو شته یو روایت بیا لسو شته دوه خلک روان دي حدیبیه ته ورسېدل اچھا حدیبیه ته ورسېدل په دې وخت کې پیغمبر خدا خیراش نیو سره ولې کوي لا شام مکه والا خبر کا چې موږ غوړې جنگ نه راغلي موږ عمره کوو او پیغمبر خدا خوب ولیدل په خوب کې ته الله په خوب له چې تاسو به بیت الله ته نه کېږئ او عمره به وکړئ ها سوال جواب چې وکړو سوال جواب چې اوخه دې مرکو او سړی واجو خدا علاقه احادیث ته دغه د خلک باندې جات را پرشو هغه د مکه ول خلاص کو راوته ويا رسول الله تاخذ لګلو فايخذ وجلب پیغمبر خدا التا سوکړو د صلح خبر په من د جنگ خبر شو نو دا هغه نه پس تیار شو نو دا حق ته اشاره کوي نبي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ول عثمان د عفان زوی چې تلار شال اول عمر ته کلا شاه خلق بوها کا هغه یا رسول الله کاتن ته معلومه ده زموږ سره سخت دښمنی ده زموږ سره یې خلک لوکشته ته عثمان ولېدا عثمان چې ولېدو او خلق ته ابان د سعید جو سره ملاش ولاش عمره کوي چې پیغمبر نه کړي څنګه وکړي زاغین پس اواز خورا شو مکی بکو پی او دغتا پیغمبر خدا مدد تچو عثمان خو شهید شو پیغمبر خدا خلق راغون کرو او ته ونوا دا غینا لیکن است سمورا د کیکر ونوا او کیکر ونه بیا کشی حضرت عمر کټ کې د انصاف طبقات وې کټ کړه خلق بلاوی ونه قدر کاو کیناستل باندې موجود دی کو نوافل کو پیغمبر ته لاندې ناشته اسو کو ولې موږ ته جابر بن عبد الله قال له موږ نه موږ ته شو نو سوال لسوا یا پنځه لسوا یا دل سو کسان دي بیا کو د مرګ پورې به ولا ابقا بایانا صدم علی الجهاد کله شو یو بایانا علی الله نفر بایانا علی الموت چې من نه مونږ ځم باندې واپس کېږم نو بیا ته کړې په مرګ بیا ته کړې هنده ښه بیا ته کړې په جهاد دلته څه تیار شو شو التمکی والا من هیبت راغی چې رښتیا د تطلاق یو وسکو نو یو سره راغی خبرې وکړي بل سره راغی خبرې وکړي دوه درې داغه نه پس سهیل راغی او صلح وشلو قال له بلاغي استقال نو او چې قال راځي وسلې بل څه نه سوا دا سره ټول ټول پکاټو کې باندې که زمون مسوق مسلمانانو ته ترتلو دا هم د کمزورتیا خبره کوو واپس کیږو هغه یې زه د خپل پیغمبر یم ما به الله نه رسو پیغام دا وګړه خبره ده ان فتحنا لك من لا فیصله د فتح کړی دا ستاره لپاره فتح مبینا او دا چې فتح دا چې واضح دا او ليغفر لك الله شو بخي الله تعالی ما تقدم من ذنبك دا شعر چې څنګه وي چې الله پاک دې زنه هو چې ما يفعل بي ولا بكم نلتقوا إنا فتحنا نو کدا یې چې دا خبره کوم چې دا مې شم او آل تم د دنیا په شکل ویلې او یا ویلې چې تفصیل په لحاظ سره او لیقدر کې دا په خبر شو چې دا پاتې نه پس پر طرف راغې دا افعال د الله معلل بن غاز جو کړی دا پکې کو او دا پاتې د وخت په څه مناسبت ته فتح راځي د جهاد نه پس او جهاد خو نیک عمل دی نو فتح په مرتب شو ځان نه پس مغفرت مرتب شو په خپل کار خبره دې خوانا چې الله معافي پاکستانا ما تقدم من ذنبك وما تأخر چې کوم مخ شي دي او کوم وروسته شي دي په دې پوښي وإنا فتحنا من فتح وکړه ليغفر لك الله نو الله په سره د فتح وکړه نو الله ځان ته نسبت کړو چې دا کار ما کړی او مغفرت هم زکوما ما تقدم من ذنبك چې مخکې شي پیغمبر خدا سره مناسب نامناسب حرکات هغه ته ویل شي یا اصل احسان او د عزت خبر شو او ما تاخر او پرک اسلام خپل پتا باندې وخت تا ته نه غلا او مدد چې تاسو پک الله پک نصر عزیزا دغه مدد چې غالب والذي عزیز معنی غالب او عزیز معنی ډیر اځي باندې کم موجود چې مدد پېښ دا ډېر کم موجود دي چې قلت وجود پکې معنا ده یا څو کله سره یا قل وجود سلو او سم استعمال هو د دې منزل دې باندې چې فتح شوی دا دا نس دی اړینه ډېر کم دی راځي الله غزاد ته اندر استقیم ده کوم وخت کې چې پیغمبر خدا په دې وکړاتلو د فتح خدا سوا فتح خدا کې نه وکنه خو خلق وانا مدینی والا مکه څنګه راځو مکه والا مدینه څنګه اوستل هاوس ته تاسو به الته وي موږ بدل تاسو د مسلمان خوې معلوم شو د مسلمان د کلی حالات معلوم شو د مسلمان خوبای معلوم شو په دې کې ګټ صحابه کرام مسلمان شو دو کال مخکې چې مسلمان مرګ سوري سوال سپینځل سو او دو کال پس چې پته د مکی کېږي نو بیا سړي د شپږم شو اتم باندې د پیغمبر مرګ لس سره کسان دي لس سره عمر زید عاص کوم سره په مسلمان دی خالد د ولید په مسلمان دی دا صحابه کرام په یو شی او مسلمان غالب شي دا پکې یو شی دی والذي الله ذات امر السكينه چې کول کړه را نازل کړه سکینه او اطمینان دی خدا صلح نه مانه کنه په زوند ایمان درکې دی او ته برابر یزدادو ایمان ما ایمان چې زیات کی ایمان د ایمان خبر سره ایمان زیاتی یو کړی دی بیا خبر شروع شو زیاتی کی دلایل په جمان دي کمیږي کمزوري کیږي یا ثابت قدم کیږي یا مومندهی زیاتی کی یا میوه زیاتی کی یا اعمال زیاتی کی یو مخ ایمان فطری یو ایمان استدلالي شو دا مختلف دی وإلا يجوز السماوات فقط على اختيارات تي فوجود اسمون دسمو كذي الله عليم حكيم دا ولی په څوکا د نکی مهدار سری مهدار سره نه جنتون ته چلیږي چې تاریخ وړي همیشه په شوسی دا پوزو د اسمان او د زمکه د الله دی معنا ټول اختیارات ته الله دی ټول اختیارات ته الله شو نو لیکتر یدخل دا مرتب شو او ويكفر عن سيئاته پټ کی دا غي ګناهونه او دا خبره فالله باندې الله باندې فوز عظیم دی وعذاب المنافقان سرهم منافقات خدرة مشركان سرهم مشركان خدرة الظن بالله چې ګمان کوي په الله مزن سو ناکار ګمان چې الله د پیغمبر مدد نه کوي الله د ایماندارو مدد نه کوي عليهم با سو په دې باندې ناکار مصیبت دایره احاطه کوي چې توي سو بدای توي سو کوئی سو مصدر دی سو کوئی اسم مصدر دی دې په دې کارن من ځای رسو هغه هغه عذاب چې هغه بد دی دایره باندې احاطه کوي کې بد پیغمبر ته موي ته الله مني او رسول او صادق قدم وي وتعذروا تاسو مدد کوي د الله د دین د الله وتوکلوا تاسو عزت کوي هم د الله شاوی تعذروا توکلوا اجي کچاتا پیغمبر ته تعذر رسولا وتوکل رسولا وتسبح رسول هونه شوی وتسبح الله خدای دې تاسو نه ځکه چې انتشار راځي د زمایرو یو زمیر یو راځي کا بل زمیر نه ټول راځي کا الله او تصبر پاک بغنی الله لرا بوتن سار او اسیلا ما ذکر سبا او بیگا بد الله قلا او عزت کوي ان الذين يبايعونك وساعات څنګه بیعت کړی تا سره انما يبايع الله دي بیعت کړه الله سره بیعت خدای رسول سره کوي خدا بیعت چون کې د الله په اجازه ته او د الله امتثال د حکم دی دا بیعت د الله شو دې ته اشاره شو د پیغمبر بیعت د شو لکه بیعت الله دغه په اطاعت الله نه ید الله فوق یده ید الله فوق فلاسن د خلقو دی د الله ید دغه ذکرې اوس د الله خو اسمش نه جار حشر دې اندا او نن تشتري نو مجاز قال تلك الشاقي دا تخيلات هلته دا ید د پیغمبر بیا څه پرس کې لکه ید الله او د ید الله ید رسول فوق دی ید الله فوق څنګه قال تلك الشافه لما قص انما يوعد الله اكد هو لا طريق التخيل دی حتى الله شو وعد الله فوق ايديهم شي دلته وایي زجاج ید الله بالوفاء فوق ايديهم بالصواب يعني امت الله او سلف راضي او دقه شانتي وایي جوارح موایي او الله صفات فمن نکسا چا چې وعده ماته کړه فإنما يكسر نفسي ما تري په خپل ځان وما يفا څوک چې پوره کوي والا پوره والي کوي ما پانه چې عهد عليه الله چې وعده کوي الله تعالی ځکه چې الله بور کې اجر راځي دلته د جمهور خلک خدای هم نه فا بما على عليه الله عليه الله هو لفظ او عام طور سره چې حرف جار راشي د حاله نو مجبور دلته مجبور شي مجبور کوم مجبور بکسوره مرت به مرت به غلامه به به وای هر ځای کې دلته پسې وای لیکن دلته د حفظ په قرات کې څه عهد عليه الله عهد عليه الله پلو مقامت عليه الیه به به نزل تم عليه عليه الله فکر ولي عليه الله حفظ سنه دی وحسن السم فی الآیه په دې آیت کې زمه خدا دا یو عادت ته د علم قرأت چې دا الف لام په الله کې دي کنه د دې نمخ کې فتح راشي زمت راشي لام بغټ وي په دې کې مفخم دي چې ما قبل ته مکسوري لام به مرقق وي شي نری به وي شي بیا به عليه الله او چې علی غلام لام بغشي لام بغش نو چې لام غشو لفظ غشو دا وعده کړه خبره دا وعده غشو یو خدا دویم مخکې دا اصل کې دا هو دی هو په هو کې دا حاشوه مضمومه کنه وعليه کې دا حاش کم دا هو دا نو په خپل ځای پاتې شو نو شی په خپل ځای پاتې شو یو نو یو بلا لام غشي او بل چې لام غشي شی په خپل ځای ما دا خبر خو ارګ نو وعده په خپل ځای پات شي دا ها مخکم پزما اوس په خپل ځای پات شو دا وعده په خپل ځای پات شي ما ته نشي دې ته اشاره کوي وقد سالت كثيرا من الاجل الذي ما د دې ویلو ته پوس کړو او زما زمانه نږدې وا په دې خبره په وجه ما ته چا جواب رانه ثم ظفرت ما سمعته دا می واوردل تا واوردل دا مدین قائم شوم او الله هدایت دی کوي هغه ته دین خوي فخا فخا ترجمه القران تفسیر القران دا به ترجمه القران رساله وا وسم شي ترجمه القران پاکي بلا چاپ کېدل او زه د ترجمه القران د کوم نه غستون کما زه تاسو ته شم چې کوم مخنه خو ډیر زمان اوس د دې څو کال نه زیات څه اخستل کې دا په هغه وخت لا چاپ شوی نه ولا په قرآن هغه وخت ما د روح المعانی په حواله باندې د مولانا مودودي په قرآن کې دا ځینې کتل دا بحث واورو ومن وفا بما عاد عليه الله كعام كرتي عليه الله ويا يغاث اكد حبس كرتي عليه الله په دې کې یو د لام غټ شو بل اصل کې دا هو او هاجو مضمون په خپل ځای پاتې شو او په دې پاتې کېدو کې صفه ده دا د وعدې په مسله کې بحث دی نو وعده دې په خپل ځای پاتې شي ماته دي نشي دا روح المعنی سيقول لك المخلفون درته چې تاسو ویناو کې هغه څنګه چې روس پرشید په دې حاتیان کې جهاد تنګ کړی تستغفر لنا من بخش غواړه وایي په خپل ځماني مال څه په قلوب چې په لوکي داري په لوکي دا نه و اړي خدا خیر چې پیغمبر بلای چې جنگ وشي خبره بخلاص قل فمن يملك لكم ثم ما استغفر من الله اذا عذاب الناس ينسو كل واحد الله پتہ سمجھ زور نشان یا اراده کوي په دې نو په دې بندولم څه نشي کولای او د تکلیف لري کولم څه نشي کولای بلکې الله تاسو په اعمال باندې خبردار بل انتم بلکې تاسو ګمان ساتو خبر تاسو نه وا لا يلقى الرسول الله يلقى الرسول واپس ویش رسول ایمان دار اهلی خپل آلتا ابدا همیشه بأن يستعصي المشركون چې بخريب او مشرکان لرتن فحاسبتم ان ان كنتم معهم کتاسو هم لم يخلقوا شيء پدې پوښتنه الله وازوین الارکا په کوم دغه تشریف مستاسو کې او تاسو ګمان ساتو لا کار ګمان ځن نفسو وعدم ما تکړه داسې وکنتم تاسو وای قوما بورا یو قوم هلاک شوی بور د بایر جمع نو بورمن هلاک شي ډېر خلک نه وای سوچ یقینا دې په الله پر رسول باندې تحقیق دې په پرم کارونو صاحب ګرام وو فقط الله له حکومت اسمان غوړي د شي چې الله دې شي عذاب ورکړي الله دې شي اده الله به کوم کې مهربان سيقول مخلفون خام خبو اتسن چې ورسو په دې خل شي اذن طرفن تاسو روان شي الى مغانم لوټ مارتا مغانم د غنیمت جمع ده نور غنیمتونه برابر په خیبر کې ووم کال باندې د خیبر جهاد شوی دی تاسو بارل تځي نه موږ سره زو موږ جهاد شامل یو ضرور هم پرې راتته کو تاسو تابع شو خیبر ته زو الله وی تاسو بسر نه یریدون غوال ان یبدلوا کلام الله چې الله وینا غالي بدل کړي ستدعون تاسو بل شي لا قوم يقوم ته ولي بأس شديد خواندان سخت جنگ دي سوق يماني والا دي سوق ايرانيان دي سوق حوازن د طالب دي سوق يونيان دي سوق کورديان دي قاضي ابن خلقان کورديان دي په کورديان باندې بحث وکړي چې کورديان دي نو سوي وبهر تقدير آئنده لپاره او دا دعوت شاخه کله کله دی ابو بکر صدیق یمامه تا کله کله دی ایران تا شام تا حضرت عمر فاروق تا کړی او د سپسره روان شه پاین ته یو کته ستابل شو پاین د زمانه کې د درک لفظ الحسن کته سو واپس د قصه کته شو واپس مخکې دینه عذاب رت اصلا لا پک عذاب لګي ليس على المعاون شي بول من حرج سبوج نه په حرج باندې حرج نه په حرج باندې حرج او جهاد تنزي نه نزي سوچ دا ویل الله او رسول د نبی کی جنتون ته چې لګانې نو هم سوچ او پښه عذاب ورکړي الله پاک عذاب سره لقد رضي الله قسم دې چې خوشحال دي الله او رشید الله او د الله رضا سمت په نیکو کې مستعمل ته ایماندار پاک چې بیا کولای ستاسو لاندې دونه نه نو ما تاسو ته دلته خراش زوی د امیه خدای په څنګه لګلې په یوخ باندې چې هغه ته سهلب ویل شي عمر په نیت باندې او هغه دا یوخ دی راکړې دی وجلې دی او دی واجو ویل بیا دا غنه پس عثمان بن عفان د قبيله او عثمان تا وینا کړ ابان چې وګړه عمره هغه نکوم اول بیا کړل چا سینا ابو سینان وهب بن حسین چې مشرکان خبر شو خافو عثمان ولېګو او رق ایمان راوي چې الف واردا سلور سره سو بخاری ان جابر یو روایت پکې جابر نبل 15 بل روایت پکې دیال السوا بل روایت پکې ول السوا بل کې شفق سوا آیا لا او شجرتا سمورا مشروعه چې خلکو راتلبا نو دې کو عمر چې خبر شو کاټه کړه سګونګیا په نن دا پکې بس دا تقدیر الله پر راضي شوی د ایماندارو نه او چې بیا تاسو ته لاندې دا وایي نو چې راځي شو د پیغمبري لكل من يبدا اسلام دا یې محبت کوا تعظیم کوا رضا کوا په دې کې عثمان شامل دی بلکې دا مې راځي چې عثمان بن عفان په بار کې مخکې ځل ما خبره کړې و یو سره د مکې په جمعات کې بیت الله کې حسین استه یو عراقي عبد الله ابن عمر مت پوس کوي درې ته پوس کوي وی د بیت الله خاطرو کا ما ته جواب ورکا په هوت کې عثمان تیخ تکړه و او کنه او په بل کې شامل وای نه کنه په رضوان کې شامل وای نه کنه اصلي الله اکبر اوس په دې الله اکبر په څه مطلب دا د عرب استعمال دی چې کوم وخت سره به وږي کنه الله اکبر ما وګټله تاسو به تاسو اوس ما څه په کومه کوم څه پکو عبد الله ورته وی راشه سوال زشو جوابون سره په بده کې شامل نه وو ځکه چې پیغمبر خدا ورته وی بیبي دی نه جوړ دا او د سنجور و د کور د بیبي خدمت کوا او د ناجوړتیا له ستا او ستاره ثواب دی او ستاره غنیمت ته چې کوم خلک بده کې شامل دي نو شامل شو حکما په هوت کې تیخ تکو الله ما ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنهم ته معاف او په بدر دی بیت الرحمن کې پیغمبر خدا اخر کې وی دا لاس د عثمان سره اخر زما د عثمان شو او دا لاس زما شو او بیا ته وکړو د پیغمبر لاس خود عثمان د فارق خپل لاس خو نو څه زما زړه دا وایي دا ګر بخاری حدیث ته نو دا پکې راو نو دې پکې بیا چې وکړ رسول رسول سلام له رسول الله کما قال خیر من ایدیهم لانفسهم دا اپ چاته به وایي خو هغه څو مخاطب کوي د عثمان سره څو مخالفین وو کنه اوس هم چرته څو کی نه دی وجن دا کار کو فعلما واقف الله چې په دې کې کوم صدق او اخلاص او ایمان ولګه اطمینان علیهم په دی باندې واصحاب مرسل غیتا فتحا قریبا کامیابی لویا په اوسه زه په خپل خبرو کوم بیا مولانا سے غصه شو نو ماته آیاتونه شروع سورې نه انفال او دام یاد درګوره زه خپل خبر کوم صفاتونه د خپل ولادي خامخه په خبر کې ناس واخی خبر دي بعض خلکو ماته خبر کوله نو مولانا ته خو تاسو در بحث کوله شي مولانا د پنځینی ویل دي تاسو در بحث کوله شي اچاونه چې اوځه کوله شي اچاونه ویل پوه شو دا اصل خبر خو سره په زور کې راشي کنه په زور کې خبره کې خو کوي لشي لیکن چې په درایل خبره کې زما یو شاګرد غیاث الدین دی په مردان ولوستانه یزه خبره جوړ کوم خیر برابر او ته دا راشم چې دا ماضی و دا مضارع و دا اسم فاعل و واصل روان زره وکړي خبره ته روان ته به شي مکو لقد ذل ما ورکړو او تا یې ځخته دا خو په ماضی کې خبره دي او دا خو دا شجري خبره ده نو ته پکې ما په کې هر څه دم کوي او دا په ګران خو واقعا شروع شو نو بس سره کوی چې ماضي مضارع په یو اصل جاي د خپل په تکرای لقد رضي الله الله برضي کیږي ان الذي لا قسم چې بیا په سره کوي ها خبر یو څه ته بس جوړه نو بس سره سوې واصابهم فتح قريبا فايوت الله يركو فتح قريب ومغانم كثيرة او دير لوتمار دير غنيمتنا مغانم خيبر يأخذونها اخذ بيدي او تقسيم بيدي ويهديكم وخيتاستا تين كتاسو صراط مستقيم معنی غلط اعتماد پر الله واخرى وعجلكم هذه وعجلكم مغانم اخرى او په جلدی سره نور غنیمتونه لم تقدروا على تاسو د طاقت مونږ لنده قد احاط الله بها الله په حاته کړی دا او د الله په سمان طاقت لرونکي عمر سے وی یا رسول الله مو په حق وی او کفار واتل وی نو دا کمزوري خبر ولې منځي بیا من نه په وسلی پسې ما یې په حق کو باطل په حق دا کمزوري شته ولې منځي ابو بکر توحید خدای رسول الله قرار کړه منځي ونی وګا دا په لمن ما دي څخوالي کومه کوا عمر په ځان نه پوي عمر بیا وای ما دې مرینه راکړو دې منځونه وکړو دې چې ما دا خبره ولې کوله چې پیغمبر یې سره نه جنگ کوو خبره پوه شي دا پکې ده والذي كف ايديكم ايديهم عنكم تاسو لاسونه غیر پټو او لاسونه غیر تاسو په دغه مکه ته په علاقه د مکه کې دلته اوس اتیا کسان راوتی د اهل مکه نه د جبل تنعیم سره په پیغمبر خدا باندې حمله کوي بل روایت او یاد دیش کسان راغلي دي دا سي مختلف راغلي دي عبدل تبر روایت کې څلور تن مشکان مکه راغلي پیغمبر خدا نه غاړه بده کومانډو نو به حمله کوي خبره خلاص شي کله اتیا راغلي دي کله هیڅ مختلف راغلي دي نو الله رضا ته چې باندې لاسونه ستاغي ساسونه الله سونه ستاغي نه يبقى ما کتاب په علاقه د مکه کې بطن کم دي ته وي خړګي ته وي پس تاسو اسپرکم علیهم چې تاسو غالب یې باندې ول ابي پر خدو علیهم پاري باندې او دې الله تاسو په اعمال باندې بصیر لیدونکي دا پکې بل بحث شو ابو حنیفه وایي چې پته د مکې په زور شوی دا او شوافی وایي دا په صلح شوی دا دلیل پکې اسپرکم تاسو غالب کړی دای مالی بیا په مسله باندې مسالې مرتب کیږي دا وطن مسلمان قبضه کړی دی په زور نو دا وطن د چا شو د مسلمانانو شو چې شو نو وقف شو اوس په کورونه جوړې زمګه معنا خاصه فصل حاصل شوی دی چې په ټول شو دا وطن دا عیشو اوس کې خرڅه او په جاره ورکاین ورکای دی یو دې ځکه نو بل دې مرتب کوا ابو حنیفه په زور شوی دی په خبره پوه شو چې زور شو وطن د صلح نشو د جنگ شو دا وطن د مسلمانانو شو اوس په کور نه جوړ زمکه منه خرڅه شافی صلح شوی دا صلح او شوا زمکه دا عیش ولا اوس کې خرڅه او خرڅه شو کله کین کوي دا پکې مرتب کوا اوس په دې کې بعد زید زر څه دی شافعی ته پوس کوا مالک نه زید زر څه دی چې کم دی کې بند شو چاره کرا کار ابو حنیفه زید زر څه دی حرام دی حرام حتی ابن حج ما الا حرام تبیر سي بخاری مصطلح عبد الله بن عباس لاول خو حرام ته ورسوا اګه حرام پر رسیدنه شو چې په کوم ځای کې باندې شولا الته زب حتی دا عبد الله بن عباس راځو دلته بیا چې ولسی کې د زفر د زفر سره پیغمبر خدا د فکر په حدیبیه کې او حدیبیه وای دا حرم نه دی حل ابو حنیفه وای یو روایت پکې دا چې ګوره بن حجر نقل کړی نور څه هغه دا دی چې دا پیغمبر خدا چې موږ کوم ځای کې هغه حرم او چې کوم ځای کې آرام وکاو هغه حلو دا یو ځای و چې حرم او صحیح دا هم بحث دی ولو راجع موږ ته نوې سړي ایماندار ولې سم موږ ته خدي ایماندار په دې مکه په لیکلي کې لم تعلم تاسو د مسلمانانو خبر نه انت تؤهم دا پکې د ما قبلنا بدل شو ولولا جمهور انسان لم تعلموا انت تؤهم تاسو خبره د هغې نه تاسو خبره د هغې د پیمانو تاسو ورشي هغه په پیمال کوي هغه په قتل کوي لفظ لفظ ته مخ پیو پکې دی مطلب جنگ به سره کوي جمله به کوي هلاکول لفظ ته مخ پیو پکې دی او مطلب سره تاسو به قتل کوي تاسو به کافران فتصيبكم ورستاسو منهم داوی طرفنا ما لكم اعتراض مع الرعب پدې پوښي مکروه مشقت تکلیف ته ورسیږي چې مسلمان دی مسلمان خپل خو ټیک دی اگر چې پناه له تبو نیو کې دی شي او باغ کې مسلمان په قتل کو بغیر علم بيد علم زمخشري مراد د ماري دیت او کفاره ده او سوء قال خلق به خبرې کوي یا ګناه دی بعد علماء بغیر علم په بنه کوي لکه دا نه وي نو الله بتا د جهاد خبره کوي لولا كذلك دا نه وي الا امركم بالجهاد لما كفايكم دې پر چې الله دې په خپل رحمت کې سوچي الله غواړي جنت کې ولا تزيلو کدا مسلمان ځان له شی له کومه لا ازم کوي عذاب کوم کافرانو لره عذاب یې په وخت کې ګورو کافرانو فزو خپل کې الحمیه غیرت چې پیغمبر نه پیږو یې پیږو څه یو خبره پیغمبر خدا لیکل کوي بسم الله الرحمن الرحیم رحمان رحیم د بسم الله لکات کا د الله په نوم کې رحمان رحیم نشي ها دې لیکه بسمک اللهم زن علی ولیکل هذا ما قاد به محمد رسول الله کدا الله رسول من له تم بندولي رسول تکات کا نو کاټی کتن ذکر ذکر ذکر په دې پوښي دا رسېل غیرت ته رسول الله نه منو رحمان رحیم نه منو خبر نه دا غیرت ته په زنده کې حمیت او غیرت او کم غیرت ته راغی د عصبیت قوت غزبیه او اثارت وکثرت بالحمیت غصه چې ته دې شي نه راته ویل شي او دا غیرت جاهلیت ته ګوره اسلام نه دی پیدا شوی نه په وای نه دی پنځل الله سکین پر اولګ الله